بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د خلکو پر نیوکو او د خلکو په بدو ویناو باندې هیڅکله مه خفه کیږه او مه ناهیلې کیږه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایی د مکې مشرکین چې څومره په تا باندې نیوکه کوي یا تا پسې بد رد وایي د دیو په نیوکو باندې د دیو په بد رد ویلو باندې هیڅکله ته مه خفه کیږه ځکه دوی تا ته د څه سرسري اذیت نه پرته نور څه نشي رسولی والله یعصمک من الناس الله تا د خلکو نه ساتي نو که څوک سمندر ته تیږه وروغورځوي نو سمندر او سیند ته څه زیان پې نشي رسولی یو کاڼی راواخله بحر ته یې ګزار کړه سیند ته یې ګزار کړه نو سمندر او سیند ته به څه زیان پې ورسوي بلکه څوک چې کاڼی او تیره ورغورځوي دا خپله په غورځولو باندې ستړی کیږي نو هر مسلمان ته خصوصا زموږ علماو ته دعوتګرو ته دا پکار ده چې د خلکو نیوکو ته خپله سینه لکه بحر او لکه سیند غوندې پراخه کړي او د چا د نیوکې له امله خپل مزل ونه دروي بلکه د لا پرمختګ لپاره چټک ګامونه واخلي راشئ تاسو د الله دین ته خلک رابلئ د الله کلام خلکو ته بیانوئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې خلکو ته بیانوئ خامخا حاسدین شته تینه ګر شته دی تاسو ته به هر څه وایي خو تاسو د خپل سینه پراخه کړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک د الله دین ته رابلل چا به ورته جادوګر ویلي چا به ورته کاهن ویلي چا به ورته شاعر ویلي چا به ورته لیونی ویلي خو د رسول الله سینه پراخه وه ان تر دې چې د الله دین د دنیا هر ګوټ ګوټ ته ورسوه نو زموږ دعوتګر زموږ علما دې هم د خلکو په نیوکو باندې نه خپه کیږي د خلکو نیوکو ته دې خپله سینه لکه سیند غوندې پراخه کړي او د خلکو د نیوکو له امله دې خپل مزل نه دروي بلکې د لا پرمختګ لپاره دې خپل چټک ګامونه واخلي هغه چا چې نیوکې کیږي خامخا هغه انسان بېوزله دی څوک چې تا ته بد رد وایي په تا باندې نیوکې کوي نو ته به بېوزله یې خو د خپل په بېوزلتوب باندې مه خفه کیږه په بېوزلتوب کې راحت او سلامتیا وي په دنیا کې زهد هماغه عاجل راحت دی چې الله رب العزت خپل یو شمېر بندګانو ته په برخه کوي لکه چې الله رب العزت فرمایي انا نحن نرس الارض ومن علیها الله وایي په پای کې به همدا موږ د ځمکې او د هغې د ټولو شیان وارثان یو او شاعر څومره ښکلې وینا کړې ماء و خبز و ظل ذاک نعیم الاجل کفرت نعمت ربی ان قلت انی مقل شاعر وایي چې اوبه او ډوډۍ او سوری دومره ستر نعمتونه دي که سره له دې هم زه ووایم چې دا لږ دي نو ما به د خپل رب د نعمتونو او د خپل رب د لورولو ناشکري کړې وي الله تا ته علم درکړی الله رب العزت په تا باندې فضل کړی دی نو د الله د دې نعمتونو شکر ادا کړه که خلک په تا باندې نیوکې کوي بد رد وایي د هغو په ویناو باندې هیڅکله مه ناهیلې کیږه امام شافعي څه وایي که د سرندیب آسمان سره زر ووروي او د تکرور کندې سپین زر را بهر کړي نو زما یې پرې څه ځکه پر ژوند مې ډوډۍ او تر مرګ وروسته مې قبر په برخه دی زما همت د پادشاهانو دی او نفس مې اصیل دی چې ذلت تر کفر کم ګڼم خپل سینه پراخه کړئ که په دنیا کې خلک هر څه کوي څومره سرمایه لري څومره دارایي لري تاسو په هغه باندې مه خفه کیږئ بلکه کم هدف لپاره چې الله انسان خلق کړی دی باید د هغه هدف باندې خپلې پښې لوڅې کړي او روان شي او د خلکو په نیوکو باندې هیڅکله خفه نه شي په تورات کې راغلي د ډیرو شیانو په هکله ویره لري خو هسې به نه وي په دې معنا چې وهمونه او اندېښنې تر حوادثو هم ډېرې زیانمنونکې دي ته به وهم لرې، ته به اندېښنې کوې، هغه شی به لا تر اوسه پېښ شوی نه وي، هغه د شي پېښېدلو نه دا ستا اندېښنې او د ستا وهمونه تا زر تباه کوي. ډېر داسې اټکلونه او توقعات شته چې له سره صحت او حقیقت نه لري، خو ته په اندېښنه او په وهم کې پروت یې. دلته که څوک د تقدیر پرېکړه بدلولی شي، د هغه لټون دې وکړي، خو نه شي. نو چې د تقدیر پرېکړه نه شي بدلولی، نو داسې دې ووایي چې وافوض امري الی الله. ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکرو وحاق بهم داسې دی وایي چې زه خپله معامله الله ته سپارم الله رب العزت د خپلو بندګانو لیدونکی دی په اندېښنه در باندې راغله غم در باندې راغلی نو د تقدیر پریکړه خو نشي بدلولی داسې وایي چې زه خپل معامله الله ته سپارم الله ما ویني او په پای کې الله رب العزت هغه کسانو ته چې ډیره ناوړه دسیسې د مؤمن پر ضد تیارې کړې دي الله رب العزت به هغوی تباه کړي او دا مؤمن چې د ستا په هکله ناوړه دسیسې جوړوي په تا باندې غلطې نیوکې کوي په تا پسې خبرې کوي الله به دوی تباه کړي نو هیڅکله مه خفه کیږه ځکه باطلپال مفسدین په دنیا کې ډیر زیات دي هغوی هیڅکله نه غواړي چې د الله کلام دې د الله په ځمکه باندې حاکم شي هغوی هیڅکله نه غواړي چې د محمد رسول الله د ویناو نه دې خلک خبر شي هغوی هېڅکله نه غواړي چې د هغوی دې په خپل ژوند کې انقلاب او بدلون راولي نو خامخا باطلوال په تا نیوکه کوي خو د باطلپالو په نیوکه باندې هم مه خفه کیږه ځکه که هغوی په تا باندې نیوکه کوي تا سره حسد کوي الله رب العزت به د هغو د نیوکو له امله د هغو د حسد له امله تا ته اجر او ثواب درکوي ځکه هر چا سره څوک کینه او حسد نه کوي ته به یو شی چې څوک در سره کینه او حسد کوي ته به یو شی چې په تا باندې نیوکه کیږي شاعر څه وایي ان العرانین تلقاها محسبه ولا ترا للعام الناس حسادا شاعر وایي د هغه چا پوزې چې ډېرې اوچتې اوسیږي یعنې د لوړو پوزو خاوندانو سره حسد کیدلی شي د بدرنګه او ذلیلو خلکو سره څوک حسد نه کوي نو ته یو شی چې تا سره خلک کینه کوي یا تا سره خلک حسد کوي په تا باندې نیوکه کوي الله به تا ته اجر درکوي بل شاعر څه وایي چې دوی زما له عزت او زما د درناوي سره زما تر مرګه پورې هم حسد کوي افسوس چې تر مرګه پورې د دوی له حسده څخه زه خلاص نه شوم یعنې دوی ما سره حسد وکړه زما تر مرګه پورې تر مرګه پورې زه پرې خلاص نه شوم موسی علیه السلام د خپل رب نه وغوښتل چې یا الله زما په اړه د خلکو ژبې بندې کړه خلک په ما پسې ډیر نیوکې کوي په ما پسې بد رد وایي الله رب العزت موسی علیه السلام وسلام وایي ای موسی پر دې خبره مه خفه کیږه ما پیدا کړي او زه روزي هم ورکوم خو سره له دې دوی ما ته کنزل کوي او هغه داسې چې په یو حدیث قدسي کې الله رب العزت فرمایي بني آدم ما ته کنزل کوي او دا له هغه سره نه ښایي ما ته د هغه کنځل په دې معنا چې دوی زمانې ته کنځل کوي او زمانه خو همدا زه یم زمانه خو ما پیدا کړې شپه په ورځ او ورځ پر شپه بدلوم دغه راز ما ته د ښځې او بچي نسبت هم کوي سره له دې چې زه له ښځې او بچي څخه پاک او منزه یم و اما شتمه ایای فیقول ان لی صاحبتا و ولدا ولیس لی صاحبة ولا ولد بل شاعر وایي اذا نطق السفیه فلا تجبه شتمن خلک دارایدار خلک کوي یا تا سره کینه کوي یا ته په یو مصیبت او کړاو کې ژوند کوي هیڅکله مه خفه کیږه یوه ورځ به در پیښه ناروغي ښه شي ګناه به دې وبخښل شي ستا پور او ستا قرض به لنډ شي بندیان به په کور شي او نیستمن به شتمن شي نو ولې خفه کیږي مه خفه کیږه تورې وریځې له منځه ځي او تورې شپې سبا کیږي توپانونه تم کیږي همداسې به د ستا د ژوند ترخې شیبې هم په خوښي او سوکالي واوړي نو ولې خفه کیږي د لمر تاو په یخ سوري وژل کیږي تږی او جل وهلی په یخو اوبو خړوبیږي وږی په ډوډۍ مړیږي بېخوبي په خوب او ناروغي په روغتیا له منځه ځي ته لږ صبر وکړه الله رب العزت به تا د ټولو کړاوونو نه خلاص کړي مه خفه کیږه یوازې ته نه یې بلکې د نړۍ ټول طبیبان حکیمان عالمان ادیبان او شاعران د الله د تقدیر په وړاندې سر کوزوي او بېوسه دي علي بن جبله وایي که له مرګوني غم سره لاس او ګریوان هم شې نو بیا هم مه نهیلې کیږه د الله په پرېکړه خوښ اوسه که دې الله ودروي نو ودرېږه او که دې کینوي نو کینه پر بېوزلي صبر وکړه او پر بډاینه باندې شکر وباسه ځکه چې همدا د دې عقیدې له لوازمو څخه ګڼل کیږي چې رضیتو بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا د الله پر ربوبیت د اسلام پر دین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر پیغمبري خوښ یم نو چې کله پې خوښ یې کومه ستونزې، تکلیفونه او کړاوونه چې تاته په ژوند کې راځي په هغه باندې هیڅکله مه خپه کیږه او مه ناهیلې کیږه په ځانګړې توګه زموږ علما او زموږ دعوتګر چې کله د الله دین د الله کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې خلکو ته بیانوي دا د دوی مسئولیت هم دی که هر باطن پال هر حاسد او هر کینه ګر د دوی سره کینه کوي په دوی باندې نیوکې کوي په دوی باندې بد ردې وایي هیڅکله دې په دې باندې دوی نه خفه کیږي د الله په پریکړه او د الله په تقدیر باندې دې خوښ وي شاعر وایي د ځان لپاره یوازې د تدبیر په لټه کې مه اوسه ځکه چې یوازې پر تدبیر تکیه کوونکي هلاک شوي دي ځان لپاره تدبیر مه کوه بلکې د ټول ملت مسئولیت د ټولو مسلمانانو مسئولیت په غاړه واخله خصوصا زموږ علما کرام دوی مسئولیت لري چې د الله دین خلکو ته بیان کړي او الله رب العزت فرمایي چې ستا په هکله کومه پریکړه چې موږ کوو نو له موږ څخه ته خوښ او راضي اوسه ځکه چې موږ ستا په نسبت د پریکړې له پلوه غوره یو الله دا وایي په دنیا کې چې څومره حاکمان دي څومره واکمنان دي د هغو په څارنه باندې هم مه خفه کیږه نن ورځ زموږ ډېر علما ګرام کرام دي چې بندیخانې په تیرو کوټو کې پراته دي زولنې او زنځیرونه په لاسو او په پښو کې پرتې دي د هغو یوازینی جرم څه و چې د الله دین یې خلکو ته بیانوه نو ته هم د الله کلام بیانوه د رسول الله ویناوې بیانوه خو د خلکو او د واکمنو پر څارنه باندې مه خفه کیږه که ته ځان الله ته حواله کړې نو دوی د ستا په اړه هیڅ هم په واک کې نه لري من کان لله کان الله له علامه ابن تیمه رحمه الله چې کله زندان ته واچولی شو نو داسې ویل چې زما دښمنانو زما په اړه څه وکړل زما جنت او زما باغونه خو زما په سینه کې دي زما وژنه شهادت دی له خپلې سیمې نه شړل کېدل زما لپاره سیاحت دی او زنداني کول زما لپاره خلوت دی څوک چې الله له لاسه ورکړي نو هر څه له لاسه ورکړل د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله فرمایي لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر احب الی مما طلعت علیه الشمس رسول الله فرمایی زه چې سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ووایم نو دا زما لپاره تر هغه څه ډېر غوره دي چې لمر پرې راخیږي نو د واکمنانو او د حاکمانو په څارنه باندې هم مه خفه کیږه هغوی ستا په اړه هیڅ هم نشي کولی ستا جنت او ستا باغونه ستا په سینه کې پراته دي که د ژوندی پرېږدي الله به اجر درکوي او که دې ووژني الله به دې شهید کړي او د خلکو په نیوکه باندې هم مه خفه کیږه د الله دین د الله کلام په ډاګه او په زغرده باندې د الله بندګانو ته بیانوه د اسلام لاره کې بې شمېره کړاوونه راځي خر درمزلونه راځي مسلمه وروره علما د شتمنو په اړه وایي چې دوی هم خوراک او څکاک کوي او موږ یې هم خوراک او څکاک کوو دوی هم کتل کوي موږ هم کتل کوو له موږ سره به حساب نه کیږي یعنې کم به وي او له دوی سره به دروند حساب کیږي نو الله به دې ظالمو او شتمنو حاکمانو او واکمنانو سره په آخرت کې سخت حساب کوي او د پل صراط باندې به درولي جنت ته به د اجازت حق نه لري بلکې د خپل حساب کې به دوی غرقي شاعر څه وایي د قبر لومړنۍ شپه به درنه د دنیا هغه ټول قصرونه او دنیا ټولې خزانې درنه هیرې کړي نن دا ظالم حاکمان او واکمنان چې په تا ظلم کوي په تا باندې نیوکې کوي او ځان ته قصرونه او ماڼۍ جوړې کړي دي خو د قبر ته به ورځي او د قبر لومړنۍ شپه به د دوی نه هر څه دایر کړي او الله څه وایي د دې ظالمانو په هکله باندې ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره الله رب العزت به ورته ووایي دا دی اوس تاسې هماغسې یک تنها زموږ په وړاندې حاضر شوئ هغه د دنیا ستاسو دارایی څه شوه د دنیا ماڼۍ او د دنیا باغونه چې تاسو ځان لپاره جوړ کړي ول او په حق پالو تاسو نیوکې کولې په هغوی باندې ظلمونه کول هغه څه شوې نن خو تاسو یوازې یک تنها زما په حضور کې ولاړ یاستئ لکه څنګه چې موږ په لومړي ځل تاسې یوازې پیدا کړي وئ د مور نه مؤمنان به څه وایي صدق الله ورسوله الله خپل رسول ته رښتیا ویلي دي د اسلام لاره کې بې شمېره کړاوونه راځي خر در مزلونه راځي مسلمه وروره اطمینان به وایي صدق الله رسوله الله خپل رسول ته رښتیا ویلي دي خو منافقان به وایي ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا له موږ سره الله او د هغه رسول په دوکه باندې ژمنه کړې ده ژوند د افکارو له صنعت نه منځته راځي او له کومو افکارو نه چې ته ګټه پورته کوې همدغه ستا پر ژوند اغیزمن دی هغه نیکمرغه دی او که بدمرغه یو شاعر وایي لا یملأ الحول قلبی قبل وقعته ولا اضیق به زرعا اذا وقع چې یو کار پېښ شوی نه وي نو مخکې له مخکې اندېښنه نه کوم خو که رامنځته شي نو بیا ورته ساه نه خپه کوم نو موږ هم الحمدلله مسلمانان یاستو ستاسې په وړاندې تکلیفونه چې بېغم کیننې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا د ټولو مسلمانانو وظیفه ده چې خلکو ته به په نیکه لاره باندې امر کوئ او د بدو کارونو نه به د هغه مخه نیسئ که ظالمان د دین او د انسانیت دښمنان په تاسو باندې هر څه نیوکې کوي یا ستاسو د دعوت یا د ستاسو د د پیشرفت معنی ګرځي په دې باندې تاسو مه خپه کیږئ د خلکو په نیوکو باندې په ځانګړې توګه د باطلوالو او د حاسدینو او د کینهګرو په نیوکو باندې تاسو مه خپه کیږئ مه ناهیلې کیږئ ځکه تاسو په شان د یو بحر تاسو په شان د یو سیند یاستئ نو که بحر او سیند ته څوک یو کاڼی او تیږه ورغوځار کړي نو بحر ته هیڅ ضرر نشي رسولی بلکه چې دا څوګې غورځوي دا به ستړی کیږي نو کینهګر به تل لپاره ستړی د خپل د زړه غوښې به خوري حاسد به تل لپاره ستړی په اندېښنه او په وهم کې به پروت وي د خپل د زړه غوښې به خوري ستا نه به هېڅ څه کمولی نه شي خپله خلکو نیوکو ته خپله سینه پراخه کړئ لکه د بحر په شان باندې او د چا د نیوکې له امله خپل مزل مه دروئ خپل مزل مه دروئ بلکې د الله دین د الله رب العزت کلام ډیر په ډاګه باندې باید مسلمان د الله بندګانو ته ور ورسوي په دې لاره کې چې هر تکلیف هر کړاو او هر مصیبت تا ته رسیږي الله رب العزت به د دې په بدله کې تا ته اجر درکوي تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړئ د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سیرت مطالعه کړئ د تابعینو سیرت مطالعه کړئ د سلف الصالحینو سیرت مطالعه کړئ د محدثینو سیرت مطالعه کړئ چې هغوی په دین کې څومره تکلیفونه څومره مشقتونه مشقتونه او څومره مصیبتونه ګاللي دي خو هیڅکله هغوی ستړي شوي نه دي هغوی خفه شوي نه دي هغوی ناهیلي شوي نه دي بلکې د الله کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې ډیر په ډاګه باندې خلکو ته بیان کړي دي د خلکو په نیوکو په ځانګړې توګه د باطل پالو په نیوکو باندې د الله نه ځان لپاره تاسو لپاره په ځانګړې توګه ټولو علماو کرامو لپاره د نیکو اعمالو توفیق او د پراخې سینې غوښتونکی یم نو دا به زما نننۍ خپرونه چې ستاسو ګران حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو ګران حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو